الافعال الناقصه بلکې څنګه اقسام د فعل نه افعال ناقصه دي يا افعال مجاز بتقرير الفاعل على صفه غير صفه مصدرها او الثالث افعال ناقصه افعال ناقصه تاسو چې دا افعال چې د لپاره د تقرير د فاعل بلکې کان په دې کې سره خپل کان دي یو خدا د صدا راځي لپاره د خبر لپاره د فاعل په زمانہ ماضی یعنی دا خبر ثابتې دي فاعل کا په دې رسول زمانہ کې په طریقې سره مثال په تور باندې کان الله علیما حکیما کان په ځپان نه الله دې څنګه علیما کې خبر لا شريحه تدخل دا داخلي على جمله اسميه دي په جمله اسميه باندې لفاده نسبتها حكم معنا هذا دي لپاره چې مفيد کوي نسبتها نسبت دي حكم معنا حکم د معنا د دي سمانا د دې خبره اهل توفي د هذه الافعال چې مفيد کوي دغه افعال حکم معناها په خبرها چې دا حکم د معنا د دې خبر کې ثابت یعنی دا معنا چې دا خو داخلي مبتدا او خبر باندې نو د څه خلکو کې د دې په واسطه سره به دا افعال ناقصو په واسطه سره به چې کوم نسبت راغلی د مابین د مبتدا او خبر کې دغه نسبت به د دې په واسطه سره ثابت یا به خبر ثابت مبتدا ته وکان علی ثلاثه اقسام کان په دې قسم سره دا ناقصه یو ناقصه دا وهي تدل دا دلالت علی ثبوت خبرها لپار دي ثبوت خبر لفاعلها لپار د فاعل فل ماضی په تیر شوی زمانه کې اما دائما یا فهمیشه صدا خبر ثابت لکه کان الله علیما حکیما اے الله تعالی علیم او حکیم دا علم ثابت الله تعالی دا حکمت ثابت الله تعالی په تیر شوی زمانه کې په تیر شوی ثابت اے بنی کوئی زما سو کہ ابی بکر اسامہ اے مصادق دا مکی کی علا کان مسومه العرب مسومه نشاندار اسونه عراب دې دا بکسر العين عرابی نه مراد عربي اسونه دي مسومه نشاندار نو د شیخ ترجمه دي شهدا زیاد ابن ابي بکر هغه کرا اسونه زما د زوی تاسو الکه څوک دی زیاده ابن ابي بکر اسامه علا کان المسومه العراقي زما دا ابي بکر بچي ترازونه اسامه دا مخکيږي فصابانه علی المسومه العراقي فقط نشان زده اصول د عربي باندې ودلته علا کان المسومه العراق د امریکان زائده ده من ليس د لفظ حذف ټول معنا کې خلل او نقصان نه راوي وصار للانتقال صار الانتقال لپاره دي نقل من حال الى حال یو حال نه پر حال لك صار زيد غنيا لك ذا زيد چې وګرځي غني وګرځي اول دې چې ولکه اصبحا او امسا او اضحا دا دلالت کوي په احترام د مفهوم د جملې علاوه چې دا مفهوم د جملې او سره یو ځای کې د چا سره د دوه اوقات یعنی دا معنی چې اصبحا وخت د سبا باندې دلالت کوي امسا په وخت د مسا اضحا د چا په وخت باندې دلالت کوي نو دا ټول دلالت کوي علی احترام مفهوم د جملې چې په واسطه کوي یا مختلفې مفهوم د جملې مثل قال اوقات تصدق اوقات مثال به څنګه لکه اصبح زید ذاکرا په وخت سبا کې دا زید څه شي وګړي ذاکر اي کان ذاکرا په وخت صباح وبمعنى اثر کله په معنا د سارا کرم راځي لکه اصبح زید غنيا اي صار زید غني وقامت کله تمام راځي تمام څه معنا چې څه غواړي خبره نه غواړي لکه بات زیتون نایمن بات زیتون نایمن ټول شپه د زیت شي ولکه وضو کوو نه وایي او په معنا سره کله کله په معنا د ساده سره هم راځي لکه د چې وایي د زیدن زیدن غنی ایثار زیدن غنی وما صالا وما فتا وما برها برها وما انفقا دا خاص سلوک افانا څه چې دې په سر کې معنا پیرا دا معنی چې بغیر طواف نه زالا فتا برها انتکا زالا په معنا د ځای کې د سر راځي فتا په معنا د ځای کې د سر راځي برهم او ان فتا په معنا د جدا کې د سر راځي نو د دې دې وړو په معنا کې نه پیدا ما چې پیدا کې شنو نه په نه پیدا کې لسی نو چې نفي په نفي باندې اخیستي نو نفي د نفي کې شي وي استمرار وي نو د دې وجنه دا دلالت کوي په استمرار د ثبوت خبر لپاره د فاعل یاره دا خبر مستمرا او همیشه د فاعل لپاره چې دی ثابت دی لکه څو مال زال سیر نبیرا وګوره دا دلالت کوي په استمرار استمرار د ثبوت ما قال زید قارئ همیشه دا زید تر قاری نو قاری دا مطلب نه دی چې د پیدایشي کې شی دی قاری پاتې شوی پیدا شوی نه خو چې یو ځل حافظ شوی د بیا د حفظ ورته چې شی دی همیشه ثابت شوی دی بیا ورته شوی علا کنه دی یا ما قال زید امیر چې خبره او د دې افعال سره نه پیدا کړتا بل سره نه پیدا کنا چې دا ځکه چې علاقه دې دلالت په استقرار او خصوص باندې علاقه ولې په دې باندې حرف نه پیدا کړي کله حرف نه پیدا کړي نه شي دې په دوا مستمرات باندې دلالت کوي وما قال وما قطع وما برح وما انتقى يستدل دلالت على استمرار خبرها په استمرار د خبر د افعال لفاعله فاعل دې کوم قابل او دې کوم یو رجنه دا قبول کړی دی لکه ما سال زید امیرا همیشه او دا زید امیر ويلزمها حرف النفي ولازم د دې افعال سره حرف نفي وما دا ما يدل على توقيت امر بوجودة ثبوت خبرها لفاعلها ما دام په دې دلالت کوي دا په دې باندې دلالت کوي دا کوم وخت نواخله دا دلته په توقيت د امر باندې دا د لکه په توقیت یو حکم باندې تر هغه وخت پورې چې دا خبر د اسم ته ثابت وي نو تر هغه وخت پورې به دا حکم متشابه ثابت اقوم زم ولاړی هغه وخت پورې به ولاړی ما دام لامی وجالسن تصوف الجامر صاحب نو دې دلالت کوي په توقیت د امر باندې توقیت د امر د څه چیرې د دې سړي ولاړه ده دې به تر کومه وخت پورې ولاړ تر هغه وخت پورې چې دا خبر ثابت شي تا اسم تا خبر اسم تا کله ثابت دی مادام الامیر جالس دا جالس خبر دی چې دا تر څو پورې دا امیر ثابت دی تر هغه وخت پورې به دی ولاړ نو په دغه توصیف باندې راځي وما دام او دام ما دامت دا دلالت کوي علا توقیت امر په توقیت امر باندې لمدت ثبوت خبرها په مدد ثبوت خبر لفاعلها لپاره د فاعل لك اقوم ما دام الامير جالسا وليس يدل على نفي معنى الجمله حالا ليس دلاله في نفي د معنا د جمله باندې حالا وقيل او ساده بل مطلقا دلاله کوي وقد عرفت او تاسو ځان دي نور احکام دي په قسم اول کې دا پان ناقصو ولا نعيدها ندي ودين تنرا ناراضي افعال مقاربته افعال وضعت لدلاله على دلوب الخبر لفاعلها وهي ثلاثه اقسام بل قسم د اقسام على افعال مقاربته افعال مقاربه ته ویل کیږي افعال مقاربه ته ویل کیږي دا هغه افعال چې واجب وذکر لپاره د دې چې د دلالت کوي په دونو د خبر لپاره د فاعل په قرب د خبر لپاره د فاعل سمانا چې یعنی دا خبر ثبوت چې د لپاره د فاعل داتی چې دی نږدې دی او داتی چې دی قریب دی دلالت کوي دا په دې خبره باندې چې دا خبر چې دی چې دی ثبوت د خبر لپاره د فاعل دا قریب دی او افعال مقاربه دا د افعال ناقصو په شان دي افعال ناقصه هم اسم طرف ورکه او خبر ته څه ورکه نسب افعال مقاربه هم اسم طرف نسب او خبر ته نه اسم طرف او خبر ته څه ورکه ور یو خبر ورکه افعال ناقصه شامل کې اسم طرف ورکه او خبر ته څه ورکه نسب افعال مقاربه او افعال ناقصه کې څه فرق دی نو دو فرق یو واضح ده شان یو دو فرق دی یو فرق دا دی چې رفع نه افعال ناقصه هغه دي لتقرير الفاعل على صفه غیر مصدرها دی فاعل ته یو صفت ثابت چې هغه د خپل مصدر نه علاوه شي چیرې علاوه یو پچ او افعال مقاربه ثابت کیږي هغه الفاظ او هغه افعال چې واضح وذکرې لپاره د دلو د خبر یعنی دا خبر فاعل ته نږدې دا کله په معنا د امید سره راځي او دا کله په معنا د چا سره راځي لکه دغه سره اخذ او شروع په فعل سره کې راځي او دا کله په معنا د امید سره راځي کله په معنا د حصول سره راځي کله په معنا د اخذ سره راځي دا درې دویم فرق دا دی چې د افعال ناقصه وکا خبر چې هم جمله اسم راځي هم چې شی راځي فعل راځي او د افعال مقاربه او خبر چې هغه څه فعل راځي دا یو ډېر غټ فرق دی چې د افعال مقاربه او خبر چې فعل مضارع راځي کله سره د ان راځي او کله بغیر د څنګه راځي او د افعال ناقصه خبر هر شی راځي نور افعال مقاربه افعال ناقصه سره په یو شی د عمل کې هغه می سم طرف ور کې دین خبر سم طرف ور هغه خبر په نسب ور کې دام نسب ور خو فرق دا دی چې د خبر په مضارع راځي کله سره دان نه کله بغیر دان او د دې خبر عام ده هر شی بجلی ستا تاسو څه پوښتنه افعال مقاربه افعال مقاربه یا افعال دا غفعل دی وضعت کی وادی و ذکری لی دلالت لپار دلالت علا دلو الخبر ای علا قرب الخبر لپار دا قرب دا خبر لفاعلها لپار دا فاعل وهي ثلاثه اقسام دا پدری قسم دی الاول غفعل مقاربه چې په معنا درجه او مثر دی او هو عاصغه وهو فعل جامد عصاغه فعل مو جامد دی فعل جامد څه معنی یعنی فعل غیر متصرف دا فعل غیر متصرف دی د دې ګردان راځي نه لا يستعمل منه غیر الماضي نه مستعمل دي سوا د ماضي نه څنګه چل دی بجلی لاړ وهو فی العمل دا په عمل کې په مثال په شان ته چا د کاده ده مګر فرق دا ده چې الا انا خبره فعل مضارع خبر دي چې راځي او دو قسم راځي کله سره دا ناراضي لکه اسا زید ان یخرج اسا فعل د افعال مقاربه او نه زید د دې لپاره اسم ان ناسب یقوم فعل ضمیر مستتر راځي د دې زید فاعل فعل سره فاعل نه دا خبر دا اسا اسا سره د اسم خبر نه دا جمله چې راځي جمله فعلیه خبریه ده ويجوز التقديم على الخبر على اسمه الک جائز خبر دا سا مقدم کی په اسم باندې لکه د چې وعسا يقوم زيد وقد يحذف عن کله کله دان حذف لکه عسا زيد يقوم والثاني لحصول دویم هغه د چې په معنا د حصول سره راځي وهو قاعده او هغه قاعده ده وخبرو خبر د فعل مضارع ده خودم خبر چې انو سره نه بدون ان بدون دان نه نحو کاد زید یقوم کاد فعل لا فعل ناقص زید اسم یقوم ده خبر ده وقد تدخل انتنا او کله کله انم داخلي کاد زید ان یقوم وثالث دریم قسم هغه دی چې راځي په معنا د اخر سره او په معنا د شروع په سره هغه تفقه او جعل او قربه او قزدا ته معنا تفقه زید اشترى زید على كتاب قصيد يخرج أن يخرج او شروع سودا یا تا په خزید نه کې خو زید په لیکلو کې څه وکړه شروع کړه وکړو به د واخذ او استعمال استعمال دې په شان ته د قاعده د لا تطابق زید یكتب و او شک او بل دا فعل او شک په معنا د اسرا سره راځي او استعمال استعمال دې او شک په معنا د آسا او قاعده سره راځي څنګه او شک زید ان یقوما او او شک زید یقوما وله صيغتان او دې لپاره څه څه دي یو ما افعله دې او بل ما افعل دې ما احسن زید ما احسن زید ترکیب چې کې ما دا په تعریف ده ما په معنا د اي شي ان سره دا مبتدا احسن فعل جبي په مستتر غي فاعل او زید د دې لپاره چې واقعي مفعول به فعل سره فاعل نه سره د مفعول به نه دا به خبر شي د سره لپاره ما سره د خبر نه بداتي چې جمله اسميه خبريه معنا به څنګه چې ما احسن سید ها ما احسن چې اصل ته استفهام وته دا پیشي شای تکړه دی دا به چې شای تکړه دی لیکن با ما با ما حوره ترجمه د دې چې کې څه ناشنا حسن ته یا څه ناشنا حسن د زید یا څه ناشنا حکیم دی دا زید دا مطلب دی اصل کې لفظي ترجمه ما احسن زید کی شي خیر کړه دی زید او با محوره ترجمه دا سن آشنا حسین دی دا زید وله صيغتان ما فعله لك ما احسن زيد اي اي شيء احسن زيد وفي احسن احسن کې او زمين دغه د فاعل واقع وافعل به لك احسن بزيد د دې ترکیب څنګه کیږي احسن صيغه د امر د معنا د ماضي سره چې حسنه ده بزيد کې بعد زائده ده زيد فاعل ده حسنه فعل زيد فاعل فعل سره فاعل نه ده جمله فعل حسنه زيد فاستو زيد د لفظي ترجمه ده او مقصودی ترجمه دلته دا ده چې ته ناشنا حسین دی دا زيد او ګوره فعل تعجب دا څه نه راځي چې د کوم اسم تبديل راځي اسم تبديل د مزيد راځي نه راځي اسم تبديل چې د مجرد نه په معنا د لون او د عیب سره راځي نه راځي نو دا رنګي افعل تعجب د مزيد نه راځي دا رنګي د اخر نه راځي چې په معنا د چا سره لون او د عیب سره خو کومه د مزید نه راولو دا فعل تعجب یا په ثلاثي مجرد کې فعل تعجب په معنا د عین او د الاعاء د عیب او د لم سره راوړو نو څنګه چل مو په اشدید به استعمال کو په مصدر باندې نو څنګه به وای لکه ما اشد بیت ما اشد استخراجا او اشدید باستخراج ما اشد حمرتان ما اشد عمما عیب ولا کې او حمره کم دا د لون معنا سو ما اشد استخراجا دا د مزید کې د نکاسوا ولا یبنى ان بنا د دین کېږي الا مگر دا غچانه می ما یبنى منه الفاعل افعل تفضیل کوم شي نه جوړيږي چې غدا فعل تفضیل افعل تفضیل ويتوصل تب په یو ځای کې په ممتنه کې ما اشد استخراجا په اول کې واسد باستخراجي په ثاني کې یعنی احسن دي ځای کما عرفت لك دا خبره تا ټول کې ځان په اسم تفصیل کې ولا يجوز تصرف فيهما بتقديم ولا تاخير دي کې تقديم او تاخير نه دی چې څه څنګه تقدیم چې دا فعل تعجب کې څه څه تلو کې ما احسن زیدون کې دا زید مخ کې ما احسن زیدون کې د څه وایي چې ما زیدن احسن وای دب کې نه دی و ما احسن دې کې د څه نه چې ما به احسن وای تقدیم متأخر کې نه دی ولا فصل فصل جائز نه دی چې ته څه وایي چې ما احسن زیدون زیدن اليوم کې د څه وایي چې ما احسن اليوم زیدن دا جائز نه دی خو ودا فصل اول مازنی ادا د فصل بالظرف الک مازنی و کذر سره فصل راځي دا جایز نو چې ویل چې ما احسن اليوم افعال المدح والذم هغه افعال چې واجب و ذکر دي لپاره د مدح او لپاره د مذمت افعال د مدح هغه ته ویل کیږي چې واجب و ذکر په هغه سره انشاء د مدح لك نعم الرجل نعم رجل نو نعم الرجل جدا ډیر خسړی چې دا رسول دی دا یو صورت کله فاعل مضاف کړ چې شرایط لك نعم صاحب القوم نعم دا نعم فعل صاحب القوم مضاف مضاف معرفه اضافه معرفه الاخر او کله فاعل څه راځي نکره دا دا اسم مبهم راځي چې تمیز دې نکره واقع شي اسم مبهم چې تمیز دې څه شي واقع شي لکه نعم رجلان زید نو نعمت فعل هو زمير په مستتر هغه مميز او زید دې د فارسی شي واقع شي تمیز واقع شي اوس په دې خبره باندې علاقه نو علاقه تمیز څو قسم راغی درې قسم راغی په دې خبره پوه شو یو دا خبره ختم شو بل خبره و چې دا دا څه فعل مدح او د چا چې تمدح ته هغه کې چې چل کې مخصوص بالمدح نعم الرجل تسړی دی الک دا تسړی څوک دی الک نو چې مخصوص د چا صفت کې مثلا التمن بدی صفت نعم الرجل تسړی څوک دی نو دا نعمه فعل یا رجل فاعل څه ویل کی فعل متا او دا ادری څه کی شه دلکا مخصوص بالمتا اوس دې مخصوص بالمتا کې دوه ترکیبونه دي مخصوص بالمتا کې څو ترکیب دي یو ترکیب خدا د نعمه فعل او دا الرجل فاعل او دا په سره باندې خبر مقدم او دا ادری مخصوص مو بالمتا ده چې څه مبتدا او بل ترکیب دا چې دا ادری خبر د فارم مبتدا مخصوص نعمه فعل الرجل فاعل دا به څه چې لکه خبر مقدم اذي هو ادريس هو مبتدا او ادريس به څه چې لکه خبر مبتدا سر خبر نه جمله اسمي خبره دا مخصوصه بالمدى نو فعل مدى کوم فعل مدى څه شي غواړي فاعل غواړي فاعل څو قسم راغی درې قسمه او مخصوص بالمدى کې څو صورتونه راغلي فصل افعال المدح والذم افعال مدح وذم ما وجه جوازي وذکر لپاره د اظهار د مدح اظهار د ذم اما المدح ورته مدح چې د فلو فعلان کو فعل دي یو نعمت فاعل دي اسم راځي چې هغه معرفه فعل کلام سره لکه نعم الرجل زيدون او مضاف الى معرف باللام یا باغ چې اضافه معرف باللام لکه نعم غلام رجل زید وقد يكون کله کله د افعال مدها فاعل اغه ضمیر راځي مصبر ضمیر راځي ويجب واجب تمیز دي بین تمیزه بین کلته فتش یو نکره سره چې هغه منصوب لکه نعم رجلان زید نحمد وبما زيدا وبما نحي قولي تعالى کله کله تمیز دې چې شواقی کیه لکه ما موافق لکه دا قول الله تعالی فنعم ما هي دا نعم ما هي کله کتی شو دا نعمه فعل ده او دته د ما د دې لپاره چې واقع شوی دی دا ما په معنا د شیء سره د مخصوص کلمه ته واقع شي نعم شیء هي وزید د زید مسما کی په مخصوص د مدح سره وحبذا وبل قسم دا بل فعل دا فعل مدن حبذا ده حبا فعل ده حبذا زید حبا فعل ده فعل مدد فاعل دي زاد او مخصوص بالمدد چې دا هغه زید ويجوز جائز دی ان يقع چې واقع کې مخکې د مخصوص بالمد نه یا رسو مخصوص بالمد نه تمیزا تمیز واقع کې لکه حب زار رجلن دا مخکې مخصوص بالمد نه نه کړل دی دا رجلن د زاد فار تمیز واقع شي یا حب زار زید رجلن واقع چې دا غل چې دی مؤخر راغلی او حال الحال راتلی چې لکه حب حب زار راکبا حب زار راکبا زید یا حب زار زید راکبا اما زم هر څه افعال زم چې دی په له فعلان د د پر دوه فعلان یو به سدنا هو به سر رجل امر به سفل رجل فاعل امر مفعول به نه به سفل الرجل کی شه دی فاعل فعل سره فاعل دا خبر مقدم امر موصول النر مبتدا دې کې ذکر کیږي هو امر ولس امر ولس وبئس غلام الرجل بئس فعل غلام مضاف رجل مضاف الیه مضاف کر مضاف الیه نه فاعل متا امر به مخصوص په مدا بئس رجلا بئس فعل ضمیر پکې مستتر هغه فاعل مدا رجلن تمیز نو مې سره تمیز نه فاعل شو بئس امر مخصوص په مدا وساء واقل لك ساء رجل زيد ساء غلام رجل زيد وساء رجلا زيد وساء فشانت د بئس د پټول اقسام